یو دو مثال یې درته ښیم الرزق محتوم والاجل محتوم رزق تقسیم شو نه دی زمونږ د عقیده ده چې هر څه خدای مخکې نه لیکلي دی به دال خوري دی به چپاتي خوري دی به ډېره ډوډۍ خوري دی به لږه خوري دی به مالدار دی به فقیر که دې مرض کې ته ستا مرګ مقرر دی قسم دې که د ټول جهان ډاکټران راجمع کې نیسي د فتوله او که ستا صحت مقرر وي نو که علاج کې که نه کې هغه به جوړېږي خو سره د دې عقیدې نه چې نېټه په خپل وخت ده او ته ډاکټر نه ځې او مریضان ګورې او د اسبابو نه کار دی ځکه ته به وایې هغه خو د خدای کار دی، هغې سره خو زما څه کار نشته، زه خو بنده یم، په یو جدا عالم کښې پیدا یم، د جدا نظام ما تحت یم، جدا اسباب دي، ما ته پیغمبران حکم کوي چې دا کار وکړه. پیغمبر علیه السلام خندق وکړو، څوکیداران یې مقرر کړو، څوکۍ یې مقرر کړې، اسلحې یې راوغشتې، ارتې تقدیر ته نه پرېښې چې زه څه په اوزل کې لیکلي هغه تاسو ته ورسوم نو اوزل باندې به صرف ایمان لري باقي کار به کې محنت به کې نو اجل مقسوم الرزق مقسوم والاجل محتوم دا رزق په مسله کې خمن دی او دا مرض په مسله کې من دی چې خدای کوم اسباب را لېږلي دي هغه اسبابو نه به کار اخلي او په دې عقیده به اړې چې دا اسباب خدای را لېږلي دي او ما ته حکم دی د شریعت چې د دې نه کار اخلي دا مسلمانان په څه رسو شوي دي دا صوفیان او همخل مولیان وی زه په اوزل کې چې لیکلي دي هلکه اوزل کې خو لیکلي دي تا ته حکم د پسه دی د اوزل خو د ایمان سره تعلق لري چې خلک پوهیږي خلک وایي کافران سره خلک مسلمانان لوڅ نو مولیان صوفیان په یو طریقه تحلیل کوي او دا لیډران په بل طریقه کې یو د دواړو مسله خطا د دې داسې مثال وګورئ دویم ستاسو د پوهې لپاره یو سړي شل ګیره به ځمکه د صوفي دی شیخ او بل خواته انګرېز دی یهودي دی هندو دی د هغه هم شل ګیره به ځمکه دا مسلمان صوفي دلال خیرات مولا داسې سهار پاسې وظیفي اشراق منځ حتی خواجگان شریفی زر تسوی وارای او دو کی خدای زمان پتی ہو او کی کی با اس میں دعا کرنا خو پتی تلیلی هندو کافر نا وقت پاس ناشتاو کی لاش او پتی کی کسی کاری آتا ہو شپږ میاشتې پس زما د صوفي رول دلایل خیرات مو ده دا لا چې پټي کې هېڅ دي او دا خواته د کافر خواته چې پټې دی هغې کې مولې وي هغې کې ټیپر وي ګوپیان وي بانجان وي الوبالو وي لبلبو وي هلته داسې کلبونه وي چې جامې وباسي دروازه کې ښځې وتړي نو په دیونو کې بربن ګرځي نو داسې یو بل باندې واقع کېږي لکه سپي او بزرګان دې اصلي ازادي دې ته وایي وایي دا ازادي ده له جامو پابندي لرکي د خپل او د پردي پابندي نه کړي. نو دا درېمه درجه چې اوچت لیډر دی، دی وایي دا کارونه به زیات کړو چې زموږ پټي وشي، ځکه د امریکې پټي چې وي، نو د دې صوفي قمقل تصور هم خطا دی او د دې لیډر قمقل تصور هم خطا دی. دا رب نظام دی یو شی به یو شان کوي بل شی به بل شان کوي نو چې انسان دا دې ځان کې اختیار نه لري او دا مخکې لیکل شوي دي نو د انسان په اعمالو کې دا هر څه مخکې لیکل شوي ده د لږ اختیار پرې ورکړی دی په دې لږ اختیار کې انبیاء کرام راغلي چې دا به دې څنګه استعمالوي انبیاء کرام ورته وای نه هغه مقتضا د ربوبیت ده څنګه په مقتضا د عبدیت عمل کې ته تدبیر دلاندې یو جدا نظام سره باندې تعلق دی هغه باندې باقی د ایمان ده انا با ما جاء فی خاطر النفس خاطر النفس حکم سره چې خودکشي سره استحلال یې کړی خو کافر کیږي استحلال یې کړی مجرم دی او جمله نه کچا قسم وکړ په غیر د اسلام یعنی په يهودیت په نصرانیت او په دروغه یو کار یې نه کړو دی وی دا ما کړی یې کړی دی وی ما نه کړی دا ما کړی نو دې د يهودي شم یا د عیسائی شم او دا قسم یې درو وکړ نو په هو کما قال نو که عقیده هم دا وی چې ته په يهودي کېږم نصراني کېږم دا امانت دې د سر د ته د دې د حفاظت حکم ان لنفسك عليك حقا دا د خدای په مال او ملک تصرف په ناجایز نخره ولې نسی دا خو تا ته حکم د حفاظت دا فهمه او سړي سره نوټي نوټ رکو او ویش لای نو دې مجرم دی کدی ته وی عدالت کې چې دا خدای ما روپې بس ما وشو ما تاسو دې به حاجت وکم او تاسو دا حکم چې دا په صحیح طریقې استعمال کا دا دې ولې وکړه نه ها نه ذات المال دا معنا څنګه ان يكذبك يكذب یو سړی په خوان تکلیف وکړي هغه خود کشي وکړه نو خدای پاک وایي دې سړي تلوار وکړه ما ته په راتلو جنت مې په حرام استحلال یې کړ یخنې خو مړی خفه کړي ځان ته یې پېژندی شو لکه اوس هم ډېر خلک ځان پکې پورې ځوړن کړي د خلکو دا جبه د خدای نه غاره ده چې خلک بې اختیاره د خپل زړه نه د ووایي چې دا سړی ښه سړی و دا علامه د دې ده چې ښه سړی خدای پاک وایي سیجعل لهم الرحمن ودا د نیکانو خدای پاک په زړونو د مسلمانانو کې محبت پیدا کړي یوزع له القبول فی العرب چې نه کام دا وایي چې خیر لیډران نه نه دا پاکه خلک نه اخباري خلک نه پاکان خلک چې د زمن دا لیډران خپل د خپل لیډر صفت کوي او غایبانه جنازه په دا نه انتم مخاطبین صحابه کرامو نو چې چا مشابهت کوي مناسبت وي د اهل خیر سره او دوی ګویو دي نو نوم یې څه شو؟ ازاد قبر. قبر عبارت د دغه ژوند وقفې نه دی چې د موت او د بعث په منځ کې څلور عالمه دي ښه یو د خېټې عالم عالم بطر د عالم رحم دویم د دنیا عالم دریم د برزخ دی برزخ پردې ته وایي نو د دې مرګ او د قیامته پورې دا برزخی جون او من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون او بیا د قیامت ورځ نو څلور جهان شو او د دې میاس کې داسې نسبت دی لکه نسبت د اربعو متناسبه او په میاس کې حساب ویری نسبت د عالم رحم عالم دنیا ته داسې دی لکه د عالم برزخ عالم آخرت دنیا ډیره وسیعه ده په نسبت د عالم رحم په اعتبار د محل سره او زمانه سره نو دا رنګ آخرت ډیر وسیع دی په په نسبت د عالم برزه هم په اعتبار د زمانه سره هم په اعتبار د وسط سره بلکې هغه نسبت زیات دی ځکه غیر متناهی دی او د دنیا جن متناهی دی اوس که سړی عالم رحیم دی بعض معتزله و نه منه او منی اکثر عذاب قبر یا تعلق د روح سره او په بدن آثار څرګند دي روح معذب په دنیا کې د عالم د بدن احکام زیات څرګند دي په نسبت د روح او په برزخ کې احکام د روح زیات څرګند دي په نسبت د بدن او په قیامت کې به دواړه یو شان ځکه دواړه په ګناه کې شریک عیسایان وای او فلاسفه وای چې عذاب به صرف روح لای فلاسفه وای وی روح چې به تصور او تصور باطل سرګن شي چې ما دنیا کې څنګه کاو نو دی او په دې خپای یا په سجین کی خو د روح تعلق دی بدن سره داسې مثال دی لکه نور کم دی او بد او د ځمکې سره تعلق شته دا هغې تعلق د وجه نه په ځمکه رڼا راځي او په ځمکه تیاره راځي په ځمکه ګلې لالا درغونېږي او بوټي درغونېږي او مارکونډې او ترخې او ځمکې درغونېږي اړو دا ګیدړ به ته خبر نه د دې مثال داسې لکه خېټه کې چینجي د سړي او طبیب او ډاکټر دارو ورکړي چې چینجي مړ شي او بار د دنو نو مرګ خو سخت شی دی ا چینجو ته چې دارو رسي کونه ولدا ته دا ته پاري غم راشي ځکه مرګ خو د سختۍ نه پس راځي نو داسې سختی پې راشي چې چنجي مړه شي او روغه شوړه د ده نه پرون دی او دا جمدې ته خبرې دې ته هغه خبر دی نو په چنجو باندې دومره سختی رانه چې مرګ ته ورسېده او جمدې ته نه دی خبر دغه شان دا اجزا د خدای په علم کې شته هغه ځو ته تکلیف رسي خدای ته نه خدای دې په وسه ډیر خلک وي ما را لرم زه نه وینم دا بار ته خدای خو یو درګه چلا شي د دې مثال چې ما لړم نه وینم او تکلیف په مړی باندې څنګه راځي نو لغوي مصنوي مولا ای فلسفی کو منکر حنانا از حواس انبیاء بیگانا فلسفی گوید دی معقولات دون اخلاص دهلیز میں مانن پیرو دا برزخ خو جدا جهان دی او خدا جهان نه دی هغه جهان له خدای جدا حواس پیدا کړی دا حواس هغه کې معطل دی دا کار نه کوي نو په دې سترګو په دې غوګونی نشي لیدلی دا څه مثال دی لکه دوه سړي یو د دې بل ویخت ا مثالونه یاد دا دا او د سړي خوب ویني چې او مار دی او زهار او ما په سر روان دې چې دومره تیز منډه وي چې کله او د اسمات امتلار بعد واځي کله مار پرې چغي وي او د خوب نه راپاسه او دیو د سړی ته وی زه خو بالا او خړم په خوب کې دا سي تکلیف را باندې هغه پرتګي بلړي یا خوب کې ویني چې خشته با او کول خزي دی پکې او خادمان دی او ګلونه دی میوي دی او زفرم او را پاسې دی ویخته وی ته وای چې ما خو ناشنا خوب ولید دا سه باغ نو لید دا سه میوي نو لید دا سه خوشاله او دا ویښ سړی ورته وای هلکه زه خو دې خواته ناست یم نه مې مار ولید نه مې لړم ولید چې تی خوړلی او نه مې ستا هغه باغ ولید او نه مې شلتالان پکې ولیدل نه مې پکې خسته ښځې ولیدلې نه مې پکې ګلان ولیدل نو د اوده سړی به ورته جواب کې څه وایي چې دا زه خو د دویم جهان خبرې کوم تا هغه جهان ته لا نه تللی هغه جهان چې زنه په جدا سترګو ښکاري کته لاړې ته به مو یې دین علاوه بل جواب شته د قشان عالم برزخ یو جدا جهان دی دا هغه جهان چې زنه په دې سترګو نه ښکاري خدای دنیا کې فرقونه پیدا کړی دي دا کپ سترګې په اوبو کې کار کوي ستا سترګه کار نه کوي د مار د لړم د ګیدړ سترګې په تیاره کې کار کوي ستا سترګې کار نه کوي دا فرق چا پیدا کړی نو په یو جهان کې خدای فرق سپی په شپږ میله کې اواز اوري ته یو میل کې نه اوري ستا سترګې څومره میږي د شپې ګرځي او وخت ته ځان نه او ته نشي ګرځې ستا کوټه کې مګي ګرځي نو ستا لپاره تیاره معنیا ده د هغوی لپاره نه ده دا ولې د دې جواب د دې نه شته چې دا د خدای کار زما کار دغه شان امام غزالی وای د خپل انسان ته ګوره د هر حاصل لپاره خدای جدا جهان پیدا کړی دی دا غي حاصل د جهاد الکه دا سړی دوی چشمو واله دا غي حاصل د جهاد کې بل حاصل کار نشي کول اوس د سترګو جهان دی دې کې خو کار نشي کوله ته مبصرات په غوږ لیدې شي یا دا غوږ جدا جهان دی دا اورېدو هغه کې سترګې کار کولی شي ته مسموعات په سترګو اورېدی شي یا د پوزې جدا جهان د مشمومات شپږ ګزه کې کار کوي دې کې سترګې کار کوي نه سترګو باندې بوی محسوسولی شي په غوږ محسوسولی شي نو چې څنګه حاسه د یو جهان د پاره خدای پیدا کړی ده او هغه حاسه کې بل حاسه کار نشي کولی دارنګه د دې مجموعه حواس د پاره خدای یو جهان پیدا کړی دی یو دایره چې دا د خپل دایره کې کار کولی چې افغان شي کولی نو دغه شان د دې حواس د پاره خدای د عالم مشاهده پیدا کړی دی دې کې کار کولی شي عالم برزخ کې نشي کولی وخت هم رانه کنه الشکر دی الحمدلله وای دا د عذاب قبر دلیل درته ښي ملائکو ورته لاسونه اوږده کړي ورته وایي اخرجو انفسکم راوباسه ځانونه خپل الیوم تجزون عذاب الهون نن به عذاب درکېږي د ذلت عذاب دا نن ورځ د څه ورځ ده نو هون او هون هون ذلت هون نرمی دې د حل د مفردات دا تا تخی چې د قرآن او د حدیث لپاره د عربې زده کړې او د فرقونه د کلماتو دا ضروري وي هسې نه چې د یو لفظ معنا په بلو کې وقولو بل آیات سنعذبهم مرتين دا دوه کرته کم یو دي دنیا کې دوه زره او ثم يردون الى عذاب یو دنیا کې عذاب یو په برزخ کې عذاب ثم يردون الى عذاب عظیم هغه دریم عذاب عذاب عظیم کم دی دی هغه آخرت کې دی نو دا مرتين چې دی یو دنیا کې بندیوان کېدل قتل کېدل ذلیل کېدل او یو په برزخ کې شو چې برزخ نه منې نه دا بیم څه شي شو او خدای وایي وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب آل فرعون دوی پیشکولی شي سبا او بیګا عذاب ته سبا او بیګا عذاب ته پیش کېدل دا د کم جهان دی ځکه خدای وای ثم ويوم تقوم الساعه د قیامت پر ببل عذابي او دا سبا بیګا چې پیش کیږي دا کوم عذاب دی دا د برزخ عذاب دی دې ته عذاب قبر وي نو په قران او په احادیث ثابت دی عذاب قبر ما اورېدلې دي دا جماعت المسلمین دي کو عثمانیه دي بی عذاب قبر نه مانی د معتزلو خیالات یې جمع کړي نو دا ګمراه فرقې دي نس د قرآن او د نس د احادیثو نه خلاف اله چې څوک په کلمه د ایمان مړي نو خدای په عذاب جواب د سوال کې هغه ثابت القدم لري انا النبي بعض دغه خبرې هغه غلو کې بار جانب نو دا خو د ځان نه خبرې دی او که دا وایي چې یو ژوند دی د اعلی ژوند مبارک ژوند نو چې شهیدانو ته خدای احیا وایي نو انبیاء کرام خو من باب اولا احیا دي فعند ربهم یرزقون فرحین او خدای وایي ولکن لا تشعرون چې تاسو په نه پیږئ نو به نور څه وي مونږ دومره منو چې انبیاء کرام او اولیاء عظام او شهیدان احیاء دي او نور نه پیږو چې حیات څنګه دی خدای چې څه ویلي دی هغه حق نو دې کې تسلیم او تفویض دی او چې څوک پکې زیاتی کوي په یو طرف څوک په بل طرف نو دا افراط تفرید کې مبتلا دی موږ د دغه افراط تفرید قائل نه یو څومره قرآن او حدیث کې راغلي دومره قائل یو او چې څومره ورسره خلقو زیاتې کړي دي یا نفي نفیان یا اثباتن نو د هغې چونکې مونږ مکلف نه یو نو نه یې عقیده لرو نه پې پوهېږو دا چا تاسو کنه حیات د انبیو مونږ منو الحمدلله هنور کیفیات او حقائق او تفسیرات راته نه معلوم نو هغه خبره چې قرآن او حدیث کې نه راغلي مونږ د ځان نه نشو ویلې زمونږ دغه اجمالی عقیده ده افراد تفرید تکو شام بعض خلک وایي مجمع ورځي د رجوع او بی بیان ورځي صحبت پر سره کوي یا د خر بچو دا تاسو د چا خبرې کوي ګډې وړې قیامت ته مخکې خو څوک شته نه انا پی اوری خو جواب نشی را کولی اوس د دې سمې په حقیقت مونږ نه پیګو څنګه اوري د دوړ جهان سردار ویلې چې اوري مونږ وی اوري نه راته کیفیت معلوم دی نه راته طریقه معلومه ګوره قرآن شریف کې دا راغلي چې سجده کوي نور سجده کوي زمومې سجده کوي ولله یجد من فی السماوات و من خو د هر شي سجده د هغه مناسب ده نور مونږ ته خو چې سجده معروفه ده خو د انسان معروفه ده سر په تندیل او په ځمکه لګول د حیوان، د ونو، د نمر او سپومې دا مقیده ده چې سجده کوي ځکه خدای او رسول ویلي وي. سنګه او معنا د سجدې څه ده؟ نه راته معنا معلومه ده نه راته کیف معلوم دی. دارنګ استوا علی العرش استوا معلومه ده خو مونږ ته په انسان کې معلومه ده. د خدای استوا معنا څه ده او کیفیت یې څنګه دی؟ مونږ ته معنا او کیف دواړه مجهول دي. زمون په عقیده مکلف یو عقیده هم پښته ینزل ربنا کل لیلة الى السماء دنیا خدای نزول کوي د خدای د نزول سمانا د مونږ له نه راځي کته وی چې نزول خور اور کې معلوم دی اخور کې مونږ ته انسان معلوم دی نو د خدای نزول به د خدای سره راځي لکه سجده د عقل د نور د خدای نور سره مناسب ده سجده د سپومې د سجدې د هغې سره مونږ ته حقیقت یې مونږ ته نه دی معلوم او دغه شان په فاعل فعل یو وي او مشترک هم وي خو بعضو کې معلوم الحقیقت وي بعضو کې نه معلوم نو زمونږ د سلفو عقیده ده چې هغې تسلیم او تفویض کړی دی من غیر تشبیه د خدای ټول صفتونه منو وعلى مراد الله تبارک وتعالی چې خدای دې څه مراد دی هغه ته وایي چې حمل په معنا عرفي دی حمل په معنا عرفي خدایت په نعمت هم اطلاق کېږي په عرف کې په قدرت هم اطلاق کېږي په قوت هم اطلاق کېږي لکه سره او چې عرف کې وایي نو عرف خو جارحه ده نو جارحه خو خدای له نه ثابت خدای د خدای جسم ده د ته معنی معروفه ده معروفه خو جارحه ده شي اجتهادن کړو ما ته وی چې به رست رجوع کړو دا رجوع حافظ ابن حجر نقل کړي د به حقینا انا چې حضور د عذاب قبر او د فتنې د قبر بیان کو صحابه کرام په جړاش الله دا چې کی خو دې شي په قبر وتولى عنه اصحابه او خلق روان شي فانه لا يدع لا يسمع قرعن عالهم دی اوري چغار د پڼو کشار د پڼو دا ذکر د ادنا امرات تنا علا من باب اولا لکه خدای وای د مور پلار په باره کې فلا تقل لهما اف نو اف هما نه دی اول سنګل چې لرګې راواله په دې مازیګر ولا را باندې کې سامانه دي که نه که ته وایې چې قرآن کې خدا ذکر نشته قرآن کې وایي اف مو وایه نو دې ته ذکر د ادنا وایي مراد تینا علا من باب اولا دې ته قیاس من باب اولا وایي دا منکرین قیاس هم مني نو دلته انه لا يسمع قران عالهم دا پړو په جهار کې څه دي خو ذکر د ادنا امرات تن اعلی ځکه د پړو کشار ډېر معمولی आवाज دی روغ سړی نشي اورېدی کته وای چې په دې منونه دي دغه سره زمو تعلق نشته زمو کلام د رسول الله سره تعلق دي چې هغه ویلي دي زمو په ایمان دي هغه و یوري ته نه وري دا خو معارضه ده کلام د رسول الله نه ده نعطاه ملکان دو ملکی ولا راش فیقیدانه بیکینه کته وی چې ما کو زه ورته ګورم په دوربین کې او دا قبر په دومره تنگ تروش او دی په کنو کې مردار پروت مثلا دی څنګه کینو ما خو نه لیدل فیقولان ما كنت تقول وای وی دا سی وای ورته وی لا دریت ولا صلیت نه دی د عقل نه کار شته نه دی د پوهې نه کار نه دی اورېدل نه دی په خپله فکر کوه درایت عقل ته وي عقل به هم استعماله او تلاوت لوستل یعنې نه د عقل نه کار اخیستی نه د نقل نه نه د عمل په نظر کړی دی نه د په اثر کړی دی ویضرب بمطارق من حدید په سندانو وایي داسې چغې وایي یسمعها من یلیه دا چې څومره نږدې علاقې دا ټولې اوري غیر الثقلین غیر د ثقلین ثقلین جن او انس ته وایي ځکه دا مکلف دي او دوی د ایمان بالغیب باندې مامور دي دا ورته خدای څرګندوي نه دی خو ایمان بالغیب نه پاتې کېږي که جنت موږ لیدې قسم دې که زه یو من دلته ناست وی ما وایي چې خدای اوس مې والېدې داسې خوشحالي ده او که چا دوزخ لیدې چا به نسوار کړی وی نسوار نه چې په هغه لاره به نه تېرېدې خو دا خدای پټ پاتې کړي چې اسباب څوک راځي ګڼې خو کافر دی ډېر مبارک ته خدای اواز اورېده ځکه هغه ملایکې هم لیدلی او جنت او دوزخ هم لیدل نو خدای ورته عذاب قبر ښایي دا يهوديان په عذاب کې مبتلا دي شام انت خبره نه نه لید ان هما لا يعذبان شام ما بعدا بالقبر من الغيبه والبول یعنی د ګناهونو د وجه نه عذاب راځي صرف داخلي نه نه فی امور الاخره د امام غزالی یا تثبیت شرح منظومه التبیت د علامه صنعانی یا د استاد صاحب کتاب د زمان استاد نمی دی عالم برزخ خو په اردو کې شام دې کوم ځای تیر شو سهاراتو کې عبابنا المیت یعرض علیه مقلوب الغدات ورشي مړی ته سبا او بیګا خپل ټکانه څرګندول شي انا هو کلام المیت علی جنازه مړ خبرې کوي چې پکټ توتی جنازه کټ تا وایي لکه مخکې باب قول المیت قدمون قدمون وکړه دا کلام ذکر کړي دا مونږ منو کلام منو او هغه کلام چې خبرې دې کوي د دې حقیقت راته نه معلوم کیفیت راته نه معلوم الله ذکر دا بیم جهان سره تعلق لري مونږ لا جهان ته نیوتلې باب کلام المیت علی جنازه مړی خبرې کوي فقط چې څوک یې لامبه یې هغه هم پېژني شابه اواز حقیقتا دې څه کنایه نه ده ځکه حضور وایي یسمع صوتها کل شیء هر څیز د ده د اواز اوري الا الانسان ولو سمعه الانسان لصائقه فورا به مړي ځکه به دنیا کې دی نه پریدي سم دا یاد لره یو مسلې را روانه اولاد د مسلمانان نابالغ چې مړ شي دوی به کوم ځای ته ځي او اولاد د کافرانو چې نابالغ مړ شي دوی به کوم ځای ته ځي بظاهر سړی چې دلایل ته ګوري نو د دواړو کې توقف پکار مونږ دې خبر او په اولاد د مسلمانانو اجماع د علماو چې نابالغ ماشومان مړه شي نو دوی به جنت ته ځي ځکه د احادیثو نه دا معلومیږي چې مور پلار دپاره به شفاعت کوي نو چې شفاعت کوي نو په خپله به جنتي جنتي به او اولاد د کافرانو په باره کې اختلاف درې قوله څه عالمان وي دوزخ ته به وي ځکه حضور وایي هم من آبائهم او نبی کریم وی الحمد لله الذي انقذه من النار او غلام چې ایمان نو دویم ډله وایي شوافی اکثر او حافظ ابن حجر وغیره چې دوی به جنتیان دي ځکه هر ماشوم په اسلام پیدا دی کل مولود یولد علی الفطره حضرت امام ابو حنیفه توقف کړل ایمون ته پته نه او توقف اسلم او اولا مسلک ته ځکه مونږ د خدای د دې خبرو تپوس نه کړ چې دوی به کوم دی تر دې مونږ ته نو خبر دې دغه مسایلو ته اشاره کوي د امام بخاری سره ده نو حافظ ابن حجر وای د ړومبې د توقف حدیث ذکر کوي او بیا رسته د دخول د جنت ذکر کوي دا ماشومان به جنت ته او شان ماشا ته وینا د د مسلک ته توقف دی لکه امام ابو حنیفه چې توقف اختیار کړی ما ته پته نه لګي نه نه خدای ته پوس کې ما ته پرون شعر ویلو که من قال لا ادري لما لم يدره فقد اقتدى في الفقه بالنعمان في الدهر والخنسا كذاك جوابه ودخول اطفال ووقت ختان دا اطفال د مشرکانو په جهاد ته دي چې دوزخ ده دوی دلته نشم ویلی باره نه راځي نه نه نه خدای تپوس کې نو څه د ایمان سره تعلق لري نو دی اولاد د مسلمانانو په باره کې اجماع ده چې دوی به ځي جنت ته اگر چې هغه اسلام هغه فطري دی او غیر اختیاري دی او دخول د جنت په اعمالو بنا دی خو دوی به خدای پاک د مور پلار په تابعداره کې دوی مسلمانانو کې حساب شابه د مور پلار د پاره حجاب شي نو چې حجاب کېږي ونه دوی په خپله به ناجي کې بني دوی به جنت ته سړی دعوت له څوک بوځي په خپله خوړی شي که نه شي خوړی چې مور پلار جنت له بوځي خو دوی به جنتیانې که او دې نه معلومي چې د بعضې نفوسو تکمیل خدای جنت کې کوي ما د استادانو نه اورېدلي چې حافظ په دوران د حفظ کې وفات شي هلته یې تکمیل کېږي حضرت امام احمد صاحب چې خوب کې لیدل دا لویه قصه ده خو دومره واوره چې هلته هم درس د حدیث کوم او چې کوم شاګردان مخکې وفات شي که نه د تکمیل نه مخکې هغوی ته یې درس کوم انا دا تاریخ بغداد لیکلی به بیرته بیان کوم چې نشه ما ما قیل فی اولاد المشرکین انا سید الکائنات ته تاسو شو اولاد المشرکین مشرکان اولاد چې نابالغ مړ شي فقال حضور مبارک وی الله اس خلقهم عالم بما كانوا عاملين چې خدای پیدا کړی دی نو خدای ته پته لنګې ده چې دوی به څه کوي په مستقبل کې یعنی خدای پیشه او دا کار پیشه خدای د دوی مستقبل معلومه زه څه نشم ویلی چې نو پیغمبر سره د لوی شان نه توقف کړی دی ما ورته کوم ځای نه راغلی جناب الامام قال عبنا شعب بن الزوري قال من يطاع بن يزيد بن ياس انه سمع يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن زراري للمشركين فقال الله اعلم ما كانوا عاملين او بیا وای ما من مولود يولد على الفطره ابواه يعبدانه د دین حافظ ابن حجر روباسی چې لومبي دوه حدیث توقف نقل کړ او دریم حدیث د اسلام نقل کړ چې دې په فطرت اسلام پیدا دی نو دې د نجات قائل دی او دا آیات در اول پر فطرت معنا کې اختلاف دی دیمه که معنا د اسلام شي لکه یو معنا چې من کړې وه نو دا اسلام خلقي دی نه اسلام تکلیفي او بنا د جنت او دوزخ په اسلام تکلیفي ده انا دې باب کې داسې حدیث معلومیږي چې دې کې نه د جنت کېدو قائل دی او په خپل به وینه چې جنت کېدو قائل نه دی توقف کوي چې کوم جنتیان ماشومان یې لیدلې دي هغه جنتیان اولاد یې لیدلې دي حضور مبارک دې ته ګوره زیر ته ترجمه کوم ها وخت لګ دی چې مونږ به وکړو نو مخ مخ مبارک به مونږ ته راواړو راته به وي چا خوب لیدلی دی نو که چا به لیدلی و بیان به وکړو حضور به د هغې تعبیر وکړو یو ځل وایي تاسو چا خوب لیدلی مونږ وې نه وې ما بېګا لیدلی دی دوه سړي راغلل زما لاسونه یې ونیول زه یو ښکلې ځمکې ته بوتلم نو هلته یو سړی ناست دی او بل سړی ولاړ دی نو وایي دا موسی بن اسماعیل په خپل دغه لفظ نه دی اورېدلی امام بخاري وي زما بعضو مرګرو د استاد صاحب نه دا واورېدل چې سړی چې ولاړ دی نو بيده کلوب من حديد دا هغه په لاس کې کونډه ده د اوسپنې دا لفظ د په خپله د استاد نه نه دی اورېدلی د بعضې مرګرو په واسطه یو سړی ولاړ دی لاس کې کونډه ده دا بورقه چې پرې راکاږي دې ته کونډه نو دې سړی له دا دې بل سړی دې خپل کې واچ ويدخلوا في شقه دا سړی په خپل کې دا داخل کې وخت کې کې نو هغه داسې ولوش لې سټه پوره به په دې بل وخت کې کې کوي او نو چې دا بل وخت کې ولا شلې نو دا ړومبي جوړ شي وي نو ړومبي سره دا کار کوي نو چې دا یو شلې بل جوړي یو شلې بل جوړي ما ورته وی دا څه چل دی ما ته وی زه مخکې ځه یو سړی وینو ستونې ستغملاس دی داسې او بل سړی ولاړ دی لاس کې کاڼی دی پخر یا سخر پخر وړوکي کاڼی ته وایي سخر غټې غټې ته وایي د ده دا سر پې داسې وي نو چې وی وی ویلی وی نو دا کاڼه اوس غړي نو دی ورپسې لاشي چې دا کاڼه راواله او چې دوباره پی وی چې هغه دې کاڼه پسې ځي او دوباره را رسی را رسی د د سر بیا جوړ شي نو بیا وی نو دا کاڼه اوس غړي نو بیا چې کاڼه پسې ځي د سر جوړ شي ما دا څه چلې ویزه ته مخکې ځه بیا یو تنور وینم سوری دی تنور دی بره خپل تنګه ده لاندې ارته ده او لاندې تور بلیږي نو چې اور کې لمبې داسې راوچتې شي نو هغې کې سړي زه یم چې دا دی راووتل دی چې اور ښکته شي نو دوی هم ښکته شي هغې کې سړي دی ښځې بربنډ دی ما وې داسې دی ما ته وایي زه ده مخکې یو نهر وینم د وینو چې هغې کې یو سړی دی قائمن دا قائمن دلته صحیح نه دی سړی خو لامبو وایي خو په غاړه د نهر باندې یو سړی ولاړ دی قال يزيد بن هارون وحمد جرير عن جرير بن حازم ولا شق النهار غاړه د نهر په میان د نهر کې ولاړ نه دی په غاړه د نهر ولاړ رجل بین یدی حجارت یو سړی ولاړ دی مخ ته ډبل د کانو ډیر جمع شوی ناغه دن سړی چې په نهر کې دی الامبو وای غاړې ته ځان نه وباسي نو چې غاړې ته رانږدې شي دا ولاړ سړی په دې کاڼې باندې ولیدې ورته خوله داسې کړي او رسا دا کاڼې خوله کې لاړ شي او دې په دې دومره سخت تولي چې د دریا میانځ ته ورسي نو بیا کله ډوب کله سرګن کله ډوب کله سرګن ځان غاړې ته را رسول غواړي بمونه دي یمین خمار ته وی ثابت